بسم الله الرحمن الرحیم منګه په اصول حدیث کې د مردود اقسام ویلي د مردود اقسام دا منګ ویلی خبر چې رد کیږي یا د انقطاع فی سند د وجنه یا پر راوی کې د طعن د وجنه راوی کې د طعن د وجنه یا دغه عدالت کې نقصانی او یا دغه ضبط کې نو موږ د هغې مختلف اقسام هغه ویلي که په راوي کې د طعن سبب کذب وي نو روایت موضوع د طعن سبب تهمت بالکذب وي روایت متروک د طعن سبب فحش الغلط وی یا کثرت الغفلت وی یا فسق وی روایت منکر یا یو ضعیف راوی د ثقونه مخالفت کوي روایت منکر یا یو ثقه راوی د نور او سق داغي مخالفت کوي نو روایت شاذ دی دا ټول منګه دا ذکر کړل بیا معلول منګه ذکر ک چې په روایت کې د صحت ظاهرا نو ټول شرایط موجود دي خو لیکن پای کې علت قادحه هغه موجود دی دا سی او علت پکې موجود دی خفیا چې هغه د روایت او صحت ته نقصان ور کوي نو هغه منګه معلول هغه ذکر ک داغه منګه مثال د يعلى ابن عبيد د سفيان نه او دارنګ سفيان د عمر ابن دينار نه نو پای کی علتو ځکه وجه دا د سفیان نور شاګردان د سفیان نه دا روایت په عبد الله ابن دینار سره ذکر کړي نو سوال دا راته چې خیر دی دواړه ثقه راویان دي دراصل چې پیغمبر ته دا اصل خبره ده د ثقه په ثقه سره د بدلیدو نه ده بلکې اصل کې د پیغمبر ته د یو خبرې نسبت ته نو کتا ته د پیغمبر خبره درنخ کاری غټه د تخکاری نو بیا د پیغمبر د خبري پیغمبر ته د پیغمبر د خبرې نسبت د هغه خلکو په ذریعه سره وکا چې واقعتاً هغه خبره د چا نه ثابته وي، ورنه داسې خو به زه هم ووایم د پیغمبر نه دا خبره ثابته ده او بیا به لکه د هغې سند هغه نه شم بیانولی، هسې دروغ به وایم، نو محدثینو خو ټول عمر هم په دې خبره باندې روات هغه پای باندې جرح کړی ده او دا لغونتی هغه دروغ او دا نسبت دای نه دی برداشت کړي نن منګه څنګه چې دا تاسو ته معلومه ده چې درج دا ویل کیږي لکه مثلا د دې فلان کی نوم درج کا مطلب داخل کا یا د فلان کی اندراج کا په معنا د داخلولو باندې نو دا دغه باب دی ادراج وی داخلولو ته نو د اسم مفعول صيغه ده یو سیز په بل سیز کې داخلول دیته ادراج ویل کیږي خ اصطلاحي تعریف دا کم چی په کتاب کې ذکر دی ما غیر سیاق اسناده نو د دې دا بل جمله خو اسانه ده خو دا او ادخل فی متنه ما لیس منه بلا فصل خو لیکن کدا تعریف منګه په دی الفاظو باندې وکړو چې هو الحدیث الذی دا هغه حدیث ته مدرج دا هغه حدیث ته دا هغه روایت ته هو الحديث الذي ادخل ادخل في سنده او متنه دا هغه حدیث ته چې داخل کړي شي د دې په سند کې یا د دې په متن کې ما ليس منه هر هغه شی هغه به کې دن نکړي شي چې ليس منه چې هغه د دې سند حصہ نه ده یا د دې متن حصہ نه ده بلا فصلن بغیر د د تمیز نه او بغیر د د جداوالی نه د فصل نه مراد تمیز او جداواله دی هو الحديث الذي ادخل في متنه او في سنده ما ليس منه بلا فصل یعنی دا هر هغه حدیث ته مدرج چې داخل کړي شي د دې په سند کې یا د دې په متن کې هر هغه سیز چې هغه اصلا د دین نه وی بلا فصلن بغیر د تمیز او د جداوالی نه یعنی مقصد دا دی په سند کې داسی راویان داخل کړي شي چې په ظاهره باندې کتونکي ته یا اوریدونکي ته هغه وی کدا یو سند دی او حالانکه پای کې یو بل سند چې دینو هغه پکې ملاو کړی شوی دی د دوو سندونو مجموعه ده دا غینه یو سند هغه جوړ کړی شوی دی یا متن کې داسې الفاظ داخلول چې هغه د هغه متن نه حقیقتا نه او په دې کې هغه فصل او جداوالم نه راغلي چیرې دا د اوسامه یا کتون کې هغه ته دا ګوري چیرې دا خو د دې روایت خپل لفظ دی حالانکه هغه پکې یو راوی هغه پکې اردن نه کړي چې مدرج هو الذي دا هغه دی چې ادخل فی سنده ما ليس منه بلا فصل چې د دې په سند کې هر غشي هغه داخل کړي شي چې هغه نوي د دې سند نه بغیر د تمیز او د جداوالی نه لکه د دې مثال اسی خو د دې ګڼ اقسام دي خو بهر حال د دې صرف یو مثال تاسو د پویولو د پاره قصه هغه داوا ثابت ابن موسی دا یو نیک انسانو یو زاهد انسانو او نیک انسانو د شپې به عبادت کو عبادت گزارو د یو ځل د یو محدث چې داغه نوم شریک ابن عبد الله القاضی دی د دې کتاب کې دا واقع ذکر شویم دا د د شریک ابن عبد الله القاضی محدث ته داغه درس لا یو ځل دی راغی ثابت ابن موسی کم چې یو عبادت گزار او نیک انسان دی شریک ابن عبد الله القاضي د حدیث بیانو د حدیثو درس ورکو نو د حدیث سند دا ویلی د دوران درس کې او دوران درس کې یو سړی چې دینو هغه رادن نشي شریک ابن عبد الله القاضي د درس دوران کې سند ویلي حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دای ویلي نو چې څنګه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي نو هغه په دې دوران کې غلې شو نو هغه د دې لپاره غلې شوې دی چې را دا کوم زمانہ د حدیث لیکون کې دي یا چې کوم دا مستملی دی مستملی چاته چې منګه په درس کې مستملین وایو حالانکه مستملی مستملین نه دی خدا مستملی دی مستملی چې کم دی چې کم د استاد اواز هغه درس کی روستا نورو ملګرو ته رسي د مستملی تعریف هم پدې کې کړی دی المستملی هو الذي يبلغ صوت المحدث اذا كثرت طلاب في المجلس اکل چې په مجلس کې طالب علمان اغه زیاتی نو مستملی اغه ته وی چې دا د محدث आवाज اغه رستنو خلکو ته رسي نو په دې دوران کې استاد غلې شه د دې لپاره چې دا مستملی دا روایت ولیکي او دا روایت هغه د رستنو شاګردانو ته هغه اورسي आवाज اورسي ځکه لوډ سپیکر خوونه یا د دې د پاره چې دا سامعين کم ناشتي نو چې دوی دا روایت دا ولیکي او په دې دوران کې ثابت ابن موسی هغه نیک انسان هغه درس ترادن نشو نو چې د ثابت مخ ته د وکتل د ثابت مخ داغې نه پړق خته ځکه د د عبادت خپل سر وی نو د ویلی من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار د کم سړی چې د شپې عبادت هغه زیادی نو د ورځې داغه مخ هغه روخانه او هغه پړقېږي حسن وجهه بالنهار د ورځې داغه مخ داسې پړقېږي مقصد په دې جملې سره ثابت را دن نشه او داغه مخ پړق او هغه نه سمې شولې ختلې مقصد داغه تعریف کولو داغه داغه زهد او داغه داغه پرېزګاری او داغه داغه عبادت د وجنا نو اوس اوم دغه ثابت د ده دا خیال وو یا مثلا چې نور په درس کې کوم بعضی سامعین چې هغه لګ داسي غبیان غونته ناشتي او بے پروا غونته ناشتي نو اغوی دا خیال وک ځکه استاد خو سند ویلی او حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله قال قال رسول الله نو د دا خیال وک چیرې دا د دې د دې اسناد د دې متن دی نو هغه په دې طریقه باندې دا روایت دا بیان او دا د د مدرج المتن مثال دی دا د مدرج المتن مثال دی ټیک شو د مدرج الاسناد داغي مثال هغه دا دی چې مثلا لکه دې ځکه داغي صورت ذکر کړي دي لکه یو محدث هغه سند بیانې بیا اچانک د سند په بیانولو کې سند کې هغه یو دو درې راویان داغي نمونه واخلي نو فیعرض له عارض اچانک داغه توجه بل طرف ته لاړ شي یا اچانک هغه ته یو خبر را یاد شي نو فیقول کلاما من قبل نفسه دا غستنت په دوران کې هغه د خپل طرف نه څه خبري وکي نو په سامعینو کې چې کم کسان هغه ناشتي په درس کې او هغه د سي بے پروا غونتی وي نو اغي داوي چیرې او یا دا غ سند په دوران کې استاد ته بل سند را یاد شي بل سند را یاد شي او هغه فورا هغه بل سند شروع کی نو چې کوم او خيار شاګردانی نو اغي ته پته ولګي چې دا استاد دته د دې سند په دوران کې بل سند را یاد شو بل سند را یاد شو نو دې پکې هغه سندم شروع کی نو چې کم سامعين داسي داغي حافظه ډیره مضبوطه او زورور نه نو هغه وی کړه دی استاد دا یو سند بیان ک حالانکه استاد په یک وخت دو سندونه بیان کړي سباله چې هغه راویان بازي راویان ټول نه بازي راویان هغوی دا دواړه سندونه دا په یو سند سره بیانوي او مخې ته چې استاد کم حدیث بیان کړي نو هغه په یو سند سره بیانوي اگر چې د استاد مقصد د دوو سندونو داغي بیانولو نو دا د مدرج الاسناد مثال دی د مدرج المتن تعریف هغه خو مونږه الډی د مدرج په تعریف کې کړی دی خو که یو سړی د مدرج المتن ځان له تعریف کوي نو ما ادخل فی متنه ما ليس منه بلا فصلین دا قید پکې د بلا فصلین شتا چی بغیر د فصل او د جدای نه یو سړی هغه په متن کې یو لفظ هغه ور داخل کی د دې درې قسم دي د مدرج المتن درې قسم دي یا به دا ادراج وی په اول د حدیث کی مطلب دا یعنی د متن بالکل په آغاز کې بی دا ډیر قلیل دی دا ډیر کم دی لیکن دومره دا کم چی په وسط کې یعنی په درمیان کې کم ادراج کیږي دا د غین لک زیات دی دویم ادراج دا د حدیث په منځ کې کیږي د متن بالکل په درمیان کې دا د دې لومبني لګ معمولی غونته کم دی د ټولو نه زیات چې کم ادراج کیږي نو دا د متن په اخره کې کیږي او دا غالب دی ټیک شو د دې مثال مختلف مثالونه هغه ورکړي دي لکه په اول کې د ادراج مثال هغه دا دی اوس ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام روایت بیانو ویل للاعقاب من النار چې د هغه ګیټو د پاره د اور هلاکت دی چې یو سړی په او دس کې ګیټي هغه اونینځي او دا پندې دا اونینځي او داتې هم داسې و چې پاتې شي د ابو هريره مقصد په دي الفاظ سره د پیغمبر په دي اصل الفاظ د پیغمبر دادي ځکه وجه دادا چی امام بخاری هغه دا روایت ذکر کړی دی بخاری د آدم نه هغه د شعبه نه هغه د محمد ابن زیاد نه او هغه د ابو هريره نه نو فرق یې باقاعده کړی دی نو بعضی راویان اغي سکی لکه دیزه کی دو راویان ذکر کړی دی یوی ابو قطن ذکر کړی دی او بل شبابا دی د شعبه نه اغي د محمد ابن زیاد نه اغي د ابو هريره نه چې نبی له صلوات و سلام فرمایل اوس دا ادراج د حدیث په اول کې دا الفاظ دا اسبغ الوضوء تاسو او دس پوره وکي دا الفاظ دا د ابو هريره دي د نبی علیہ الصلات والسلام دا روایت هغه بیانو ویل للعقاب من النار چې د گیټو د پارا د اور هلاکت دی چې کمی گیټي هغه په اودس کی او کمی پاندې په اودس کی هغه و چې پاتې شوي او هغه لوندې نشوي نو دا اسبغ الوضوء دا د ابو هريره د کلام داغه مدرج دی په آغاز د د حدیث کې راغلي دی لیکن کم را باز راویان اغي دا د پیغمبر قول جوړ کا چیرې دا د پیغمبر قول دی نو اغي چې دا روایت کوي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار او دس پورو کوي د ګیټو د پاره د اور هلاکت د کمی ګیټي چې هغه و چې پاتې شوي دا روایت چې کله بخاری ذکر کوي نو بخاری خو ډیر احفظ دی د روایت ډیر یادون کې دی بخاری دا روایت د آدم او د شعبنه او د محمد ابن زیاد او د ابو هريره نه قال چې ابو هريره وي اسبغ الوضوء او دس پورو کوي فان ابو القاسم زکا چې ابو القاسم یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت ته زکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ویل للعقاب من النار یعنی دا الفاظ د اسبغ الوضوء نه بالکل جدا کړل مطلب دا دی چې هغه د ابو هريره قول دی او دا د پیغمبر الفاظ دي قال الخطيب خطيب وی خطيب بغدادي وی وهما ابو قطن وشبابا ابو قطن راوی او شبابا دی دوانه د شعبه نه په دې روایت کې دوی ته وهم شوي دي دوی د وهم ښکار شي خطا شوي دي غلط شوي دي ځکه وقد رواه الجم الغفير عنه كروايه آدم ځکه د شعبه نه چې آدم څنګه روایت کوي نو دارنګ یو جمع غفیر د رواتو عمده سي روایت کوي لکه د آدم د روایت په شان چې ازبغ الوضوء د ځان له الفاظ ګرځولې دي ویل للعقاب من النار د رسول الله الفاظ ځان له ذکر کړی دي نو دا د ادراج په اول د حدیث کې مثال دی په منځ کې مثال څنګه دی لکه بخاری کې دا الفاظ راځي بخاری کې دا الفاظ راځي خدایات ساتي دا د ادراج مثال په دین دی خو صرف ستاسو د پویولو د پاره چی دا پدی کې اوس خو خیر باقاعده فصل شوه دی لکه دا په هغه وخت کې چې کله بغیر د فصل نه او یو راوی هم دغسې بغیر د وضاحت نه بیانې او بغیر د جداوالی نه او د پیغمبر الفاظ او د متن الفاظ یو ګرځي لکه وقوع د ادراج په منځ د حدیث کې د حدیث په منځ کې پاول کې نه او په اخر کې نه حدیث د عائشه دی لکه په باب بد الوحی کې کان النبی صلی الله علیه وسلم یتحنس فی غار حرا نبی علیہ الصلات والسلام هغه په غار حرا کې تحنس کو اوس تحنس څه معنا ده نو دا ادراج دا به محدثینو کو په دوران درس کې صرف د مشکل لفظ د وضاحت د پاره نو چې کم راویان به داسي ډیر تکړه نو او ډیر حاضر دماغ بنو نو اغیبا الفاظ دا غ حدیث حصہ وګرځولا اوس دا د زهري زهري د تحنس په دې حدیث کې کله چې باغه دا حدیث بیان او زکه د دې راوی زهري دی زهري مشهور محدث کله چې باغه دا روایت بیان او هغه خپل شاګردانو ته د یتحنثو معنا کوله چې پیغمبر علی السلام په غار حرا کې تحنس کو تحنس ته وی او هو تعبد یعنی عبادت پکاو ټیک شو عبادت وکاو فقوله نو دا قول وهو التعبد تعبد دا مدرج دی من کلام الزهري د زهري د کلام نه ابن شهاب الزهري مشهور محدث دا داغه د کلام ادراج دی په منځ د حدیث کې راغلی وي ټیک شو خو اوس د ادراج مثال په اخر د حدیث کی کم چې لکه زیاد غالب دی نو هغه حدیث د ابو هريره دی مرفوعا او هغه دا دی للعبد المملوک اجران داغه مملوک غلام د پاره دو اجر دی والذي نفسي بيده قسم می دی په غزاد چې زما ساده غ په لاس کې دا لولل جهاد فی سبیل الله کچره جهاد فی سبیل الله او حج او د مور سره احسان او نیکی دا نوې لا احببت ان اموت وانا مملوک نو زما دا خوخه وا چې زه په حالت د غلامۍ کې مړوي دا ابو هريره نه حدیث ته اوس فقوله والذي نفسي بيده دا غړومبنه جمله چې کومه د للعبد المملوک اجران دغه جمله ټیک تا او والذي نفسي بيده دا چې کوم الفاظ دي من کلام ابي هريره دا د ابو هريره د کلام ندي لانه يستحيل يستحيل ان يصدر ذلك منه زکه دا د محال دا او ناممکن ده چې د پیغمبر علی السلام نه د داسې کلام هغه صادر شي دا د ابو هريره داغه د کلام ادراج دی نبی علی صلوات و سلام چری دانشي ویلې ځکه دا مرفوع روایت دی او دام بخاری کې دی دا مرفوع روایت دی چي پيغمبر دا وایي چي یاره که دا جهاد فی سبیل الله نه وی حج نه وی د مور سره احسان او نیکی نه وی نو زما دا خوښه وه چي یاره زه دي مړ شوی او په داسي حال کي چي زه دي مملوک غلام وی د بل چا غلام دي وی لانه لا يمکن ان يتمنى الرق ځکه دا ممکن نه ده چې پیغمبر دې د غلامۍ تمنا وکي ولئن امه لم تكن موجوده حتى يبرأ او د نبی له سلام مور هغه په دغه وخت کې موجوده نه و ژوندۍ نه و چې پیغمبر د هغې سره احسان او نیکی کړی وي نو د دې تمنا څه معنا شوه اوس دا ادراج دا ولي کیږي دواعل ادراج د ادراج اسباب سدي دواعل ادراج متعدده اشهرها د ادراج اسباب چې دین او هغه مختلف دي ګڼ دي مشهور پکې دا دي درې ذکر کړی دي یو دا بیان حکم شرعی یو محدث هغه یو حکم شرعی بیانې یعنی مثلا حدیث بیانې او په درمیان کې یو خبره وکي د یو خبرې د وضاحت د پاره هغه یو حکم شرعی بیانې راوی ولګيږي هغه داوي کدام د دې حدیثي صدا هغه پکې فصل او جداواله ونه کی یا استنباط حکم شرعي من الحديث یا د حدیث نه د یو حکم شرعي رئیستل یو محدث دا غینه مسله رو باسي قبل ان يتم الحديث د حدیث د پوره کولو نه مخ کی او راوی هغه هغه دا وګڼي چې را دا دا د کم دا بحث کوي دام د دې حدیث حصہ ده حالانکه هغه محدث دا غینه دا غ حدیث نه د حکم شرعي استنباط کوي او یا دریم دا شرح لفظ غریب فی الحدیث په حدیث کې د یو مشکل لفظ داغه شرح کول لکه ابو هريره چې د یتحنس معنا کوي دا د یو غریب لفظ دی یو ناشنا لفظ دی نو داغه معنا په تعبد سره کوي یعنی کله چې ته روایت او سندونه ټول راجم کی نو کم چې هغه د مدرج لفظ وی هغه پکې راوی ځان ل ذکر کړي وی دا چې زه تاسو ته ان شاء الله که ژوندو فلال تاسو لا هغه سټیج ته نه رسیدلی ځکه چې دا بالکل هغه آغاز او ابتدا ده زه چې کله منګه مثلا د روایتو باندې منګ چې کله د دې اصول حدیث د دې تطبیق کو د دا اپلای کو او دارنګ په روایت باندې منګ دا ټول اصطلاحات دا اپلای کو دا چې تاسو دا غینه بعد د علم حدیث دا خوند وګورئ نو دا ډیر زیات چې کله تاسو مختلف سندونه به څنګه پیدا کی په کتابونو کې به دا څنګه ګوري دارنګي دی او راوی متعلق به احوال څنګه ګوري دا به ځان له یو مزیدار فن دی ورود الحديث منفصلا في روایت اخرى د دې حدیث راتلل منفصلا ځان لا په بل روایت کې یعنی مطلب دا پای کې مدرج لفظ اغه ځان ل ذکر وی او دارنګي لکه څنګه چې بخاری روایت ذکر کړی دی نو ابو هريره قول ځان ل ذکر کړی اسبغ الوضوء او د پیغمبر حدیث ویل للعقاب من النار هغه ځان ل ذکر کړی یعنی پیغمبر ته منسوب کړی دی دویم دا التنسیس علیه من بعض الائمه المطلعين تنسیس یعنی کم هغه امامان چې خبردار امامان دي او مطلع دي او غیب مطلعين یعنی کم چې هغه خبردار امامان دي لکه د بخاری غونته انسان د امام احمد بن حنبل غونته دارنګ علی ابن المدینی ابن ابي حاتم دار قطنی دا سه کم چې دا باخبره امامان دي د محدثینو چې دوی باقاعده توربانی لکه موږ ته به د ادراج څنګه پته لګي چې دوی وضاحت کی چې دا لفظ دا په دې حدیث کې ادراج دی دا د دې فلان کی راوی داغه قول دی داغه الفاظ دی او دا د پیغمبر حدیث ته او دا د پیغمبر متن دی چې باقاعده هغه خبردار امامان په دې خبره باندې نسو کی اغي د دې صراحتو کی چیرې دا ادراج دی او دا یا اقرار الراوی نفسه اقرار الراوی نفسه انه ادرج هذا الكلام یاد راوی په خپل اقرارو کې چې هغه دا کلام په دې دغه کې درج کړي دی یا په دې سند کې پوښوي او یا سلورم دا استحاله کونه یقول ذالک او یا د پیغمبر نه د هغه الفاظ ویل هغه ناممکنی لکه څنګه چې دوی دا ولذي نفسي بيدیه ویلې چې زما دا خوخه د چیرې زده غسي غلام مړ شمه چې د یو مشکل لفظ د هغې تفسیر وکړی شي ځکه دا ممنوع نه دی د دې وجې نه امام زهري او نورو امامانو داسې د د مشکل الفاظو هغه معنا هغه کړې ده خو بهرحال چې وضاحت کیږي نو لکه اله پته لګي په دې فن کې کتابونه کم دي اشهر المصنفات فيه نو الفصل للوصل للوصل المدرج في النقل دی باندې د خطیب بغدادي خطیب بغدادي بلا عالم دی د اصول حدیث کې د سی یو اصطلاح نشته چې د بګي کتاب نه دی لیکلی او دارنګي د دې تلخیص چې دینو تقریب المنهج بترتیب المدرج ابن حجر دام بلا عالم دی وهو تلخیص لکتاب الخطیب وزیاده علی د په زیادت کړي دی او داغي تلخیص ته خلاصه بیان کړي دا, دا ادراج شخه